اوس یې فائدې ته ګورو مولانا مسله دا ده چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې بار اغلا نو علامه موصوف وای وای دې ته دا کثره والے ورکړل شو حالان کې د حروف مفرده او حق خدا دی چې دې ته موږ فتحه ورکړو د حروف مفرده او حق خدا دی چې موږ دې ته څور کو او دې ته ولې کثره ورکړل نو دا سوال له سوال نه بیا څه کوي جواب او به په تفصیل د مقام حروف په دوه قسم یو ته وي حروف مبانی او بل ته وي حروف مبانی حروف مبانی دي ته چې بنا د کلمې ته نکیږي بنا د کلمې او په خپل هغه کلمه نه لکه زید کې دا یا دال د دې نه کلمه جوړیږي دا په خپل کلمې نه ایو حروف معنی دي چې هغه سمانام لري بنام حالت دائمه سکونم حالت سی دائمه نو په بنا کې اصل سی لیکن دلته موږ سکون ورکولې نشو ولی کمنګ دلته کې سکون ورکو نو ابتدا په ساکن راځي بسم الله کې ابتدا په چا راځي ابتدا په ساکن اگر کا متعذر او محاله هونه ده خو عربي خنه ګړي متعذر محاله څه کنه ده چې سکول سټیشن کې هو کیږي کنه دې کوم کېږي عرب نو دا کوم کېدل شي نو محاله هونه ده خو عرب ابتدا په ساکن خنه غړي نو چې عرب ابتدا په ساکن نه غړي نو بیا یو د سکون سره مناسب شی پکارو او د سکون سره مناسب شی چې هغه فتحه ده د سکون سره مناسب شی هغه فتحه ده نو بیا دې ته فتحه ولې نه ورکولای چې د دې ته ورکولای کسره ولې ورکولای ٹھیک شي ٹھیک شي د دې سوال له جواب وای دا قانون دی چې په یو حرف ته حروفو کې دوه چیزونه وی کنه هغه ته په خپل هم کسر ورکړي یو لزوم ده حرفیات ابل لزوم ده جر ایا جر یو حرف سره چې حرفیات لازم دي چې ته کوی د حرف سره څه لازم او د حرف سره ما بعد تصور کول لازم جر نو په دې ټکی به خپل دا ولی چې د کم ټکی سره حرفیت لازمی او جریت دا دواړو سره لازمی بیا به تمون څور کو کسره وکم حرف سره چې څه شی لازمی حرفیت نو لزوم د حرفیت شو چې حرفیت سره لازم شو نو څه شی پکار دی ورله سکون ته پکار دی ولی سکون سره مناسبت لري کسره ثبوت سره مناسبت لري ته دا کسره او زیر دا مناسبت ته چا سره لري ولی ځکه سکون وای عدم الحرکت ته او کسره د وجه د قلت وجود د کسره نه په افعال په غیر منصرف نه راځي نو چې په غیر منصرف او په افعال باندې نه راځي د دې مناسبت ته چا سره دی نو په کار دار چې څو کم حرف سره چې څه شی لازم حرفیت لازم نو چې حرفیت لازم شو خو ساکن پکار دی ولې چې ساکن کولای نه شي بیا به د سکون سره چې کم مناسب شی دی هغه پکار دی د سکون سره مناسب سو کی کثره ځکه سکون څه ته وایي عدم حرکت او دا کثره د وجه قلت وجود د کثره نه دا په منځله ده چای دا عدمی کنه غیر منصرف باندې ناراضي افعال باندې ناراضي جریت کوم ټکی چې ما بعد ته څور کوي جر نو ما بعد ته چې جر ور کوي نو د دې حرف جر اثر کې څه شي شي جر اثر یې څه شي نو دې اثر د جر کوي نو بکار دار چې دغه اثر په دې مؤثر په خپل دغه اثر چې اختلاف د اثر د مؤثر په منځ کې راځي نو بکار دار چې په خپل مور باندې اما دمبر سره مطلب دلته کې دا بعد حروف نوم ده لزوم د حرفیت هم شته او لزوم د چام شته چې دواړه شته نو په کار دار چې په خپل د څه شي ورکو مونږ کتر ورته ورته ورکو وما تاسو دا خبر عرض کړه چې دا به طریق الانفراد کې به طریق الاجتماع چې دا دواړه پکې که یو یو پکې نو ګره بیا دا څه نه ده لاختصاص ها د وجر اختصاص ته دینه د لزوم د چا سره د حرفیت سره او د چا سره د د چې کسره او سره ورکړې شو لکه څنګه چې کسره ورکړې شوې د لام امر ته مولي شه په ځای وکړي لام امر ته او لام اضافت ته د دواړو ته ورکړې شي چې داخل شي په مظهر باندې په داخلي بچا باندې للفصل د وجر فصل د دینه په مابین د د دې دواړو کې او د لام الابتدا او د لام تاکید کې د لام لام امر ته ګوره لیفعل د تک سره ځکه ورکړې شو چې د د او د لا يفعل د لام ابتدائیه په منځ کې څه راشي او د لام الاضافه غلام لزیدن چې لام الاضافات د تم کثره ورکړه ځکه چې د د او د لام تاکیدی په منځ کې فرق راشي نو لام تاکیدی به زبر لري لام ابتدایي به زبر لري او لام الاضافات او لام امریه به شي والاسم عند المصريين مولانا دلته کې یو بل تفصیل ته وخت کېده تکړه دا خبره د مقام کې چې په اسم کې اختلاف او د اسمن ته اسمن ولی وای ځکه چې اسم معنی د علوي دیم عالی دی باخوینو یا اسم د هغه شی چې باغې کې رفعت اسم د هغه شی چې رفعت کوم چیزونو کې چې رفعت نه دا غي نوم نه وایان راغله وي خلق وی میږي اسم جنس سره یادې ما چای اسم جنس سره یادې اسم د هغه شی چې په کم شي کې شي دا نور چیزونه په چا سره یادېږي په اسماء له څوک وایي چې نه دا اسم په اصل کې وسم دی وسم او دا مثال دی دا کوتیان او اسمون کې وای واو لري شو او همزم راوړ اسانه خبره ده اسمون وو لری کا توجه را کا وو لری کا حمزه راوړ شو دی اسم ته اسم ولی وی وسم په معنا د علامه او د داغ او ار اسم په خپل مسما باندې علامه از اسم افتخار په مسما باندې شي ده د دې دواړو په منځ کې اوس ترجیح نو د دې جمع راځي مولانا اسماء او اسماء ان په اصل کې اسماء هون نو جمع د چا ذکر شو د ناقص مم چې د دې جمع او جمع ته وکړه نو هغه اسامی هغه شی او اسامی هم په اصل کې اسامی کې د ناقص فکر یاد پکې کنه زما د یاد وو سره څه کار دی پکې من چې د دې تصغیر ته وکاته نو هغه سومایو نو من چې د دې ماضی مجهولی ته وکاته نو هغه سمیت هغه څه شو ٹھیک شو جی اوس کا مثلا دا چرته څه نو بیا د دې دا کوفیان وای دو ترجی زمنګ د پاره دي وای دا تاسو چې کوم خبره ذکر کړې مړه په ټول ځین کې خالق دی په دې ټول ځین کې سره دا سمیت په اصل کې وسته ماتو سمیت شو او دا اسامی په اصل کې سو اوا د مو قلب دی قلب وسم سمای اصل کې وسم او هو ورس بیا دا و ورس شو بدل شو پیا نو ستنه جوړ شو سمای اصل کې وي مخ ٹھیک ده یو زم وې بسیان استاد سره طریقه نه ده دې کې ډېر زیات تکلف دی اخر کې کاټکای مخ کې ساکن کای یا په کې شي راوړي حافظه راوړي من خو ډایرک وولر کا او شي شم راوړ لیکن بسریان حق وي بسریانو ته وی قلب سره په یو صيغه دونه صيغه کې په ټول باب کې نه کوي دا څه تکلف دی ټول باب کې قلب دی وحیرانه چې قلب دی تا د چا چې قلب دی دا چې غلطه خبره ده خو په صيغه دونه صيغه کې قلب کې په ټول باب کې هو قلب دا یې غلط پاتې شو وي تاسو تکلف کوم وي تکلف خو کو په پستره باندې لاندې وړو بلری راتاو شو خو قانوني لارې باندې راتاو شو ته په پستره باندې لاړې مو نه شوې کنه یو خلاف قانوني په فوټبال باندې موټرسایکل وخیا جوا غړی واو نو تا خو لار دا کله خو که پولیس نیولې نه بیا وای بیا به ډېر انتظار کړی طریقه دار چې خلک د اخر نه کټینګ کوي او پاول کې څه شي کوي او دا پاول کې کټینګ پاول کې حمزه دا خدا سیده لکه ته یو خلاف قانون کار دی سره به باندې اوس پوه شو نو اصل کې سره ایمان دراغه کنه چې اصل کې څه شو سم وونو اوس لغات ذکر کوي په دې کې څلور پنځه لغات دي په کې نو هغه لغات ذکر کیږي یو شعر په کې موجود اسم عند البسکرین دا غاسماونه ده چې حذف شوی دی روستو د وجر کثرت استعمال د جنا بنا شعر اول در هغه په سکون بیا داخل شو په دې باندې مبتدا بها چې شروع پکې یغسو ته حمزه وصلیه اس مهدا په کې رسو د هغه ابتدا په ساکن باندې شي ځکه طریقه د عربو دار چې دی شروع کوي په متحرک او وقوف کوي علی ساکن په ساکن او گواهی کوي له د لپاره تصریف ته دی علی اسماء ان علی اسماء ان دا غران اسامی او دا غران سمای او دا غران سمیت ا ومجیء سمن کا هدن ا سمنم یو لغت راغله لکه د هدن په شان خدای او لغت ته فيه په دې کې قال شاعر والله فالله من قسم اسماء کا سما الله باندې مې قسمي چې تعالی نوم در کړی دا د سمن مبارکان یا سمن مبارکان یا مبارک نوما ته الله مسما کړی په مبارک سم سر آسک آسرک الله به ایثارک الله ته غوړه کړی به په دې نوم باندې ایثارک په شان د غوړه کول استا او من السمت علامه نه ده عند الكوفيين او اصل د دې په نسبت باندې وسنون د حذف دواو شو ای وسته نراغه حمزه وصلیه چې اعلان کم شي ورد دا خبره را سوي ده چې حمزه نه ده ماخوذ چې داخل شي علامه باغ شي چې حذف د صدر شي فی کلامهم د دې په کلام د دې په کلام کې چې دا کار نه راشي چې په سره باندې باندې څوک تل د دې په کلام کې د سی اخر کې کټنګ اول کې راوړل دا په اول کې کټنګونه په اول کې رسي راوړل اسمون دا څه قسمه لغات دي صرف د لغات او تذکرې لپاره دا شعر راوړ دا بحث نحوی معنی حواله سره ختم شو البته د علم کلام حواله سره یو بحث بسم الله کی کوي هغه ورستو چې هغه د اسم عین مسمى ده او که اسم غیر ده